و اتیایم نمبر دی پس د صورت متففین نا او په ترتیب د صورتونو کې دویم نمبر دی پس د سورۃ الفاتحه نا سورة البقره وتوي زګه دې کې د غوا د واقع تذکره ده سورة سنام القرآن وتوي یعنی د قران کریم قبو او اوچت ځای د قران کریم سورۃ فسطاط القرآن وتوي فسطاط خیمه ته وي او تامبو ته وي د قران کریم خیمه او د قران کریم تامبو سورة الزهرا وتوي زلیدون کې صورت پړقیندون کې صورت دا ټول نمونه په حدیثو کې راغلي دي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي سورۃ البقرہ لولي فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلا د قران کریم اکثر مزامین چې سدي ناغه په سورۃ البقره کې ذکر شوی دی په سورۃ الفاتحه کې الحمد کې په لندو باندې او بقره کې خپو دو باندې ذکر شوی دی او يهوديانو ته د فرعونيانو نه راغلي و او فرعونيانو ته د روميانو نه راغ د يونانيانو نه راغلي و دا غي عقيدي رد کئ چې غوا به الله سره نه یې ساداره کوي مناسبت د سورۃ البقره د فاتحه سره په غنو طریقو باندې دی او پوګدو باندې ذکر کوي سره د دلیلونو نه دوی مواجه په سورۃ الفاتحه کې بیان د پیغمبرایو د نبی علیہ الصلات والسلام په پلانډو باندې نو بقره کې د نبی علیہ الصلات والسلام د پیغمبرای ذکر دی خو وګدو باندې او چې څوک په اعتراضونه کوي نو دا غي جوابونه او طریقه خی چې په کومه طریقه به د الله د انعام مستحق کیږي سلورم وجه سورۃ الفاتحه کې درې ډلې په لاندو باندې یو د منونکو او دوا د نه منونکو نو بقره کې دا غې درې واړو لک تفصیل کړي او خو په وګدو باندې ذکر کړي دا غي علامه ذکر کړي او دا غي د دنیا او د آخرت حکمونه ذکر کړي د دنیا او د آخرت حکمونه ذکر کړي پنځم وجه سورۃ البقرہ فاتحه کې وعده وعده بنی آدمانو مسلمانانو وعده وا چې الله صرف ستا عبادت پکو د بل چای نه کوو او صرف ستانه به مدد غواړو او د بل چانه مدد نه غواړو سورۃ البقره کې وایي چې دا سینیو لکه چې يهوديانو د غوانا اجتونه غواړو او د غوا عبادت کوو د غوا عبادت به هم نکو او د غوا نه خپل حاجتونه هم نه غواړو داود صورت صورت اوګد دی کله چې یو صورت اوګدی واغې کې غاڼې مسلې بیانېږي نو کله داسي وي چې په غاڼو صورتونو کې یو مسله بیانېږي او کله داسي وي چې غاڼې مسلې په یو صورت کې بیانېږي نو کله مختصر صورتونه وي او دا غي ټول داوا یوي نو پدې کې سالور مسلې بیانېږي اسه پکې اولنی اته مقاصد چې دین او غټول بیانېږي اچ موږ ویلو چې قران کریم کومه مسلې کوي ام اته مسلې موږ ویلې وی چې قران اته مسلې بیانې نو هغه ټول مسلې دی صورت کې دي خدا څلور مسلې چې دي نو دا ډېر زور او شور سره بیانې دوا دا ولنو څلورونه او دوا د رستانونه اوله مسله د توحید تعارف او په جنگلو د الله یعنی لا اله الا الله دویمه مسله د پیغمبرای د نبی علیہ الصلات والسلام محمد رسول الله کلمه پورا کړه نو درېمه مسله دا کلمه با رسول غواړي ټول دنیا ته او عالم ته رسول غواړي جهاد به د انفاق نه نکیږي کوشش کای جهاد کای جنگ کای دا بغیر د مال د لګولو نه نکیږي نو مسله د انفاق او د مال د لګولو دا سلور مسلې دا په دې صورت کې بیانېږي یو لا اله الا الله دوی محمد رسول الله او دریم د دې د پاره جنگ او سلورم د دې د پاره مال لګول انداز بیان د صورت دا صورت په کومه طریقه باندې بیانې نو د دې د بیان د پاره صورت سلوري سي ده یعنی چې دا صورت د نیمه سي پاره چې کوم صورت ته او دا سلور ځای کې چې سلور ځای کې اوله ایسا د شپږ نوی نمبر آیات پوری 96 نمبر آیات پوری پدې کې د الله توحید طرف ته دعوت ته واجبہ طریقه باندې لا اله الا الله بیانې شپږ نوی نمبر 96 نمبر آیات پوری په دویمه برخه کې دویمه حصہ کې مسله ذکر کوي د نبی علیہ السلام د پیغمبرای محمد رسول الله چې نبی علیہ الصلات والسلام د الله تعالی حق استاد دی د انفاق او د مال لګولو مسله ذکر کړي ناول شپږ نوی آیاتونو کې توحید بیا تر 176 تر پورې رسالت او بیا تر 253 پورې مسله د جهاد او د جنگ او دا غین رستو تر اخره پورې مسله د انفاق نو 96 176 253 دا د بقره کوټ شو بقره ټلیفون نمبر شو کپرا دې نمبر دی نو خپل نمبر خور چاته یادی دا بقره خو خپل موبایل نمبر نه کم مګنه بس دا چې کمندونو یاد کا انو بس ټول بقره به درته مخې ته یي 96 کی لا اله الا الله 176 پوری محمد رسول الله 253 پر پوری jihad دی لجنګو کا او بل اخره پوری پدې کې چې کمندونو انفاق چې دا مې وسړې نه یادې نو سه قران سره به مینه نینو آسه به یادولو ته اراده نه ګینې دې کې اوسو او چې چا دا ته وې په لاندو کې چې بقره خو دونی می سپاره ده نو په دې کې الله څه بیانې نو ته وو ستوای چې خو کې دا الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی هدر الم ابو دا ته څه وای پلاندو با دا خبره شو دا سلور مسلې په دې کې بیانېږي اوله د پلان کې نه تر پلان کې پورې دوه مدورا دوه مدورا دوه مدورا خبره اخا آسان طریقې سره وشو امتیازات د صورت صورت کې ګڼې مسلې دي داسې چې هغه په نورو صورتونو کې نشته ده یو د غوا واقعا دویم په دنیا د مړو د ژوند کېدلو پنځه واقعات چې په دنیا الله رب العزت مړي ژوند کړی دي لاغي پنځه واقعات درېما د بیت الله شریف د تعمیر تذکرہ او سلورما د جهاد مختلف مراحل د جهاد مختلف مراحل او مراتب پنځمه خبره آیت الکرسی نورم غاڼې خبرې دي اولنۍ حصہ د ابتدانا تر 96 نمبر آیات پورې ده او هغه درې سبق ده اولنی سبق شلو آیاتونه دي پاغي کې اصلي مسلې ته لار سمي خلک چې کومه ضروری خبره چاته کوي ناول ولا ذهن جوړي چې زما دا خبره سکی واوري نو هغه مسلې ته لار سموي دا شل آیاتونه دي دویم سبق او دویم باب د 21 نمبر آیات نه دی تر آیات نمبر 39 یو کم سل وختمه پوری پاری کی اصلی مسله ذکر کئی فعام خطاب سره مسله د توحید لا اله الا الله خو ټول دنیا ته بیانې عام انسانانو ته دعوت دی دریم باب د 40 نمبر آیات نه تر 96 پورې او دې کې خاص خلکو ته خبره ده هم دغه یو مسله بیانې لا اله الا الله خدا سیمولانو ټایپ او دیندار ټایپ خلکو ته بیانې او هغه ته د بیان مختلف اندازونه دي په مختلفو طریقو باندې هغه ته بیانې کله د ترغیب په طریقه باندې کله د يرولو په طریقه باندې په مختلفو طریقو یې ورته بیانې اولنې باب شل آیاتونه دي هغه کې مسلې د توحید ته ذهن جوړي لار ورته سمي چې را روانه مسله ده چې هغه ته زړه برابر شي او پوه شي پاول آیات موږ نه پویګو او دوی آیات کې د قران مقام بیانې بیا دا هغه خلکو چې هغه ومنله نو دا غي پنځه صفاتونه او د دنیا او د آخرت انجام تر پنځم نمبر آیات پورې دو آیاتونو کې پچه او ست نمبر آیات کې د نمنون کو تذکرہ چې هغه دا مسله نه و منلې او دریم دا اتم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پوری د درې مډالې تذکرہ چې هغه د مسلې سره دورنګي کوي ځان ولا سم ورکه یمنا او ځان ته سم شل یمنا غداری و سره کوي دوران ګډاله ده بیا د ولسم آیات نا تر شلمه پوری مثالونه بیانې د رستو دوړلو نو یا یو ناسو بدو ته تمهید څنګه شو داسې چې فکر وکړي د لوی عظیم الشان لا شک کتاب په حواله باندې یو مسله کوو چې دا غي منون کی په دنیا او په آخرت کامیاب دي او دا غي نه منون کی هغه هم په دنیا کې تباہ او په آخرت کې تباہ اغه سره غداری کوون کی کدا غدارای نه واپس نشو نو تباہ وشي که د غدارین واپس نشو نو سب شي تباب شي یا رجی هغه کومه مسله ده چې دومره لوی کتاب په حواله کیږي منون کې په دنیا او په آخرت کامیابیږي او نه منون کې په دنیا او په آخرت ناکام کیږي او غدارم د تبا کېدو په خطر دی هغه کومه مسله ده یا ایها الناس هغه مسله ده دا چې خلکو د یو الله عبادت کوي او د بل چا عبادت مکوي الف لام میم بس په دې باندې الله پويږي چې د دینه د الله څخه مراد دی او د الله رب العزت د دینه څه مقصد دی مونږ په دې باندې نه پويګو دې ته حروف مقطعات وي یعنی هغه ټکی چې ځان ځان له ویل شي تړل کیږي نه دا نور ټکی موږ ځان له تړو الف لام زر الرحیم زر حمد البغدو الحمدو دا د تړو لام لام دې لله دا لا یذره لله دا وتړو خالف لام میم دا تړونا دا جدا جدا وایو د دې وجنا دي ته حروف مقطعات وي هغه ټکی چې هغه جدا جدا ویل کیږي او تړل کیږي نه تړل کیږي نه د دې صحابوم ذکر کوي مفسرینوم ذکر کوي چې دا څه معنی چې سړی په قسم خوري او یقین پیو کی چې هم دقه ایمانه ده بلای نه ده نو دا بغیر د الله نه چاته معلومه نه ده ک نبی علیہ الصلات والسلام ته خودلی نو ورته به دا هم ویلی چې چاته خیا ما ګینې نو بیا به مونږ ته ویلی نبی علیہ الصلات والسلام او د الله ترمنځ انقلابی رازونه وی ځنی د انقلاب کې ځنی ملګری د دنیا په تحریکونو کې ځنی ملګری رازداری هغه د مشر د زنو رازونو نه خبري ارسوک ته نه خبرو نه بس دا د الله او د پیغمبر ترمنځ یو څو رازو انقلابی رازو الله رب العزت په غلط تسلی ورکولا یا ورته یو پیشنګوئی ویلا مونږ په هغه باندې نه پویګو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی سر الله فلا تطلبوه نو یقیني معنا چې سړی ویم دقه معنا دا نو دا نشي ویلې دا باندې نشي ویلې حکمتونه پکې عالمان ذکر کوي حکمت پکې ډیر دي یو حکمت پکې امتحان دی د مولا امتحان دی مولا یې رسنا کی هغه چې هر څه مې ذکرې دا اوس مولان دي ګر دا طالبانو انو دا چې موږ سوایو نو د خدای پاک فضل له زموږ نه خدای لور دي ځکه چې کوم استادانو نه موږ درس کړی دی نو دا غي نه دی کوي او لګیاري د خیر سره خلکاسي رسناک دي نو د باران کې غریبانان را خلاصي بس الله دې په خپل رحم وکړي زه خو قسم دې چې ګورم ډیر زیات دغه کېږم خو بس الله تخکاری نو بس چې کم مقصد لا دای راوزی او دې باران کې او راوزی دا تکلیف برداشت کړي بس الله رب العزت ته ول سینې د علوم نه مالا مال کی او الله دې خپل دین صحیح خادمانو ګرځي نو دا د مولا یو هرسی چې یاره بس دا به څنګه یې ګورېږه دا به څنګه یې دا به څنګه یې کاتیا دلیم ترجمه کړی خو چې کمزای دی پاتې ویل چې یو ځای به یو ځلې مې پکې سکړې وکړې یې کې سټ په واره ما خو چې یو ځلې پکې وکما نو دا یو ویروس وی نو الله دې مولا امتحان کوي او خپل تړي چې هر سبا لاټای خو لکه دې کې دې دې سره به دغه نه کوي دې کې به ګوتې نه وای چې دا به ولټای دا د مولا څه دی امتحان دی په دې نور آیاتونو آسانو باندې رامیانو امتحان دی امی طبیعت دار چې ډډاو لګاو پرې دا ودا د مولانو کار دی دا موږ نشو ځا کولای داغه طبیعت ډډه لګوللی نو الله دا غي امتحان په دې نور آیاتونو کې چې مړه آسان آسان خو دغه کنه ذالک الكتاب لا ریب فی دا د الله کتاب دې شک پکې نشته دا هم چې د کوله مړه دا آسان آسان خو دغه کنه نو د مولا امتحان دې پرانی ولو باندې او دو امی امتحان دې په ورته زول باندې چې شابه زور کا دار چې امتحان دا غمونه اچوي نو یو پکې امتحانو دویم پدې کې نه منون کوله یو چیلنج وو چې کوم نه منون کې د قران وو هغه له یو چیلنج وو هغه وی دا د محمد صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړی دا آیاتونه د ځان جوړي عربي دي دلو مربي ورتي او زم نو خو به جوړ دغه عربی کې لګیا دي او د ځان نه جوړي ما خام نو بیا سار مونږ ته وایي چې دا فرشتہ راغلی و نو الله رب العزت ته وی الف او لام او میم دغه د قیدی ټکی دي کنه دا غیر د آیاتونو جوړ شوی دي نه ران شي تاسو ته نه جوړ کیږي الف لام میم خدغه د قیدو د قیدی ټکی دي او را یو ځای کړی دي که تاسو وایي چې د ځان جوړی نو تاسو مر بیان یې تاسو هم د ځان نه جوړ کی کنه نو دا حکمتونه پکې نورم ډیر زیات کمنو عالمان ذکر کړي ځنی هغه داسې معنی کوي چې په خپل خیال قسم به نشي خوړی لکه چې مخکې ما وی په خپل خیال معنی کوي چې داسې غوندې معنی به وي سو کوئی الف الله لام جبريل او مم محمد دا الله د طرف نه د جبريل په ذریعہ نبی علی السلام ته دا کتاب راغلی دی او دا الله نه اول ټکو هغه د جبريل نه رسته واغس د محمد نه ډومبه واغس الله ورکړل جبريل تن اغسته او بیا تن محمد اغسته او دا الله دې طرفه د جبريل په ذریعہ په نبی عليه السلام راغله دا کتاب دې ذالک الكتاب دا راغله او سو کې دا وی الله لطیف مجید الف الله لام لطیف میم مجید الله لطیف مجید او سو کوئی الف اول او لام لازم او میم مومن اول لازم په مومن ذالک الكتاب دا کتاب دی اول لازم په مومن باندې هغه دا کتاب دی نو دا د خپل خیال ترجمه دي دا یقیني خبره نه چې همدا دا او بل نه دا دا کوم کې تاسو چکو بل بر او باسي بل بر او باسي دې طالبان تعویلات زونی وي الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه پدې کې ترغیب قران کریم ته وایي د قران کریم ابتدا ده نو چې تاسو سره د قران کریم قیمت پیدا شي نو چې قران کریم در باندې درون شي او د قران کریم مقام دی پسړه کې پیدا شي نو ورپسې چې کومه خبره قران کوي نو هغه په تا درنوي چې د قران کریم عظمت او لویواله دا زړه ته کوز شي نو ورپسې چې کومه خبره قران کوي هغه ور بیا زړه ته کوزيږي که یو مولای داغه خبر داغه پزړه کې داغه مقامی داغه خبره به در باندې درنۍ بل وو عالمي خدا زړه کې چې داغه مقام نو نو خبره به در باندې درنني ایسی ډیسی د دنیا په حیثیت خلکو ته درانی نو خبره هم په خلکو باندې سي درنۍ د کلی مالکی نو چې د دنیا په حیثیت په خلکو درونی نو دا هغه خبره هم درنۍ او چې سپکی نو بیا خبره هم سپکی نو ذالک الكتاب سره د قران کریم مقام بیانې او دا په مختلفو طریقو باندې بیانې نو موږ کې دی غوښته او بیا ورته کینې نه او بیا را لینا او بیا منی نه یا ذالکا هغه چې په تیر او اسمانو کتابونو کې وعده شوی و ذالکا هغه کتاب دالوی شان والا چې وعده شوی و تیرو کتابونو کې چې تیر تورات انجیل هغه کې ویلو چې یو کتاب برازي هغه دا دراغه ذالک الکتاب دا د لوی شان والا کتاب الکتاب چې هغه کامل کتاب دی نور کتابونه دا هغه مقابله کې مقابله ته نشی راتللې چې نور کتابونه داغه مقابله تراشي نو یو ذالک الكتاب د عظمت او کمال ته اشاره ده چې درجه ډیره غټه ده او مرتبه ډیره اوچته ده دویم مقامی لا ریب فی نشتر اس قسم شک پدې کې لا ریب فيه نشته هیڅ قسمه شک پدې کې پس کې قران نه دا کتاب نه دی کتاب کې وڅوک شو دا کتاب دا کتاب نو کتاب او د شک طالبان وی کتاب مفرد دی او شک په قضیه کې نو دا څنګه شک دی کې څنګه وایي او خدا کتاب دی مخه تا پروت ته نو ته لارې په فی شک بګی نشته شک بګی نشته ګندا کتاب دی دې نه فی کولو ته څه مطلب دی دا مطلب دا دی لارې په فی نشته شک پدې کې چې دا د الله د طرفه دی قران ځنه ځای خبره لنډه ذکر کی او ځنه ځای وګد کی نازل دلی کتاب لا ریب فیه من رب العالمین نشتا پدې کې شک د طرف د رب د مخلوقاتنا یعنی دا الله د طرف نه د کېدو په کې شک نشته که څوک دا وایي چې دا د الله د طرفه نه دی دا نبی علیہ السلام نعوذ بالله د ځان نه جوړ کړی دی نو دا سړی دروغجن دی د لارښود دی د رهنما دی د رهبر دی دا قران کریم د ژوند په هر لار کې او د ژوند په هر ډګر کې لار خي د زندګۍ په هر موړ کې د زندګۍ په هر شعبه کې او د زندګۍ په هر ډډه کې دا قران کریم لار خي نو د دې په لار خولو کې څه شک نشته لري لا ريب فيه نشتر ایس شک پدې کې لا کافرانو چې پکې کړو چې الله رب العزت په دې کې شک نشته او کافرانو خو پکې شک کړو نو یو هغه زديانو کنه چې هغه وریم ځان لکینولو او پر ټانګول وی کرا خبره کوي کارا خبره کوي ولید ابن مغیره مشر کده جرګي پټ پټ پاتل وګدا واقعا دا یو پټ لاړ نبی علیہ السلام ته وګوګي خو صبرېدل ته نو نه ابو جهل وو پټ پټ لاړ نو وګ به وته کې خو دوی را خبرې خو خوان کوي نو پړ پړ به تتل او غوږ به وتا کې خود نو یو بل لاندې کو یو را روان دی او بل ولا روان دی څه چې تتلوي څه چې رواني بس مړه چاته سوای مخوله کتلم ګوره کنه ته مشر سړی چې صدا کار کوي دا ټول کشران به په طریقې اولا باندې کوي کنه دا څه کار وکاو په دې سړی بد کاری دا خدا و بیا ور ټیک څه شي دا دا خدا څه وکا چې تو ورشه واویرا نو چې تا په کوم پیتکا ولا ګولا کنه کتا و ته جادو وی نو موږ به ته بیا سو وایو جادو کتا و ته وی چې دا لیونه دی موږ به ته بیا د لیونو خبرې سکو کتا وی چې دا شعر دی نو موږ به ته بیا سو وایو شعر چې دا غزل مار دی بس تا په خبرو ممینه دی یارا بس تو ورشه ویلېګو ولید ابن مغیره خو کې خو دا پکې مشر سره و نو چې راغې واپس وی په خدای مې قسمی کرا خبره کو د شعر په وزنونو په کړو مې واړه را واړه خبره شعر نه دی د شعر خپل کړي ګان د شعر په کړو مې واړه را واړه خبره شعر نه دی او قسم دې کې جادویی او یا کترویتی انه لا يعلو ولا يعلى عليه دیو چتیږي د د باندې د پاسه سو کوچته دلې دا د قران دشمن خبره ده ولید ابن مغیما ایمان ګور نه دراوړي دا دا غ فیصله ده نو زدو کنه عنادو شک پکې نو شک خدای ته تړې وي چې ارا داسې او داسې او څنګه چل به یو پته نه لګي چې دا د خدای ته دای ته خبر ته وځي دا چاره طرف دی او د زړه او د عناد بلا واقعات دي دا ابو لهب واقعات شته دا ابو جهل شته چې کوم د ټاپو زديانو او د ټاپو د نبی علی سلام دشمنانو دا غي شک نو دا غي خو یقینو نو لا ریب فيه شک پکې نشته کسو کین زدی او عنادی دي زدی اوس دي نور باندې استادان کې په خپل ځای خلک کوي لا ریب فيه نشته قسمه شک پدې کې بل مقام ذکر کوي هدل للمتقین لار خودن کې ده دا قران کریم متقیان ہوتا هدن لار خودن کې ده د قران کریم په هدایت باندې ایمان راوړل دا فرض دي دا منل چې قران کریم د ژوند په هر لار کې او د زندګۍ په هر موړ کې هغه لار خي قران کریم د قران کریم د پاره دا تعین نه کړي شایدا هدایت ته نو پاقیده کې صرف ایمان لار خي دا دا تعین نه کړي یا هدایت ته نو صرف چې کم دنو په مونږ کې او جمعات کې کنه بهرم نه او هدایت ته نو صرف د آخرت خبرې خي او د دنیا کې لار نه خي دا قران دی ویلي قران هدن دی چې کوم د ژوند کوم لار ده او د ژوند سوم دی نو پاره ټولو کې لار خودون کې قران کریم دی بس که عقیده د قران د هدایت نه خلافی نو عقیده عقیده نه ده که عمل د قران کریم د هدایت نه خلافی نو عمل عمل نه دی او کو معاشره غم او خالی مرگ جوبلا ګټ او تاوان د قران کریم نه خلافی او د قران د هدایت نه خلافی نو هغه هدایت هغه گمراهی ده که سیاست هغه د قران کریم د هدایت نه خلافی نو سیاست سیاست نه بیا نو قران کریم هدایت ته نو پارس کې هدایت ته پدی باندې ایمان راوړل دا په هر مسلمان باندې فرض دي او د دین هدایت طلب کول دا د هر مسلمان ذمہ داری ده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اوګه د حدیث ته الله رب العزت به گمراه کی نو د هدایت د پاره د لار خودلو د پاره د ژوند په هر لار کې الله رب العزت قران را لېګل دی هدن دا د کمال نه په کوم ځای کې د الله روک شوا په سیاست کې د الله روک شوا حیران شوی چې څه وکیږي حکومت کې د لار غلطه شو معاشره کې د لار غلطه شو راځه قران کریم لا هدایت په تاسو کړی قران او باندې چې دی نو د خپل ژوند په سمولو کې مستقل نه دی باندې چې دی انسان نو د خپل ژوندۍ په خپل خیال باندې جوړول نشي هر بنده د الله هدایت ته دی محتاج دی آدم علی السلام چې راتو هغه ته وای فایما یاتی انکم منی هدا آیت نمبر 38 کې وای فایما یاتی انکم منی هدان نو کراشی تاسو ته زمانه طرف نه هدایت فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو دا دی مني هدا آدم علی السلام ته وای چې تا ته به هدایت زماره طرف کیږي راضی نبی علیہ الصلات والسلام ته وای ووجدک ضالا فهدا اومون دی مونږ تعالی را حیران او پریشان په اطلاع د مخلوق کې تعالی چل نظر ته سه پروګرام در سره نو چې دا خلک به چې کمندونو په کومه طریقه باندې او څنګه سميږي په کومه طریقه باندې باندې سميږي نو ما چې کم دنو تا ته لار خو دلا ووجدک ضالا فهدا او مومندلې تعالی را ایران او پریشان فهدا نو مونږ چې کم دنو تا ته هدایت کو لار هم درته سم کړم نو هدایت ته چې نبی علیہ السلام کامل العقل انسان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقل یو طرف ته د ټول دنیا د خلکو عقل کا او بل طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقل کا او وی تعالی نبی علیہ السلام عقل به درونی دا چې یو مفهوما حدیث هم راغلی دی چې یو طرف ته ټول خلک یو بل طرف ته نبی علیہ السلام کې نبی علیہ السلام به درون شي چې انبیا دی یو طرف ته کې او بل طرف ته مخلوق کې یو طرف ته ابوبکر کې نو ابوبکر به پس شي درون شي خدا په عقل کې نبی علیہ السلام کامل خو په هدایت کې چاته محتاج دی الله تا نننی خلک وای وی مونږ خپل پوره یو مونږ ته د بل چاجت نشته دی زمون قران ته حاجت نشته دی بل څه توکیلان وای زمون قران ته حاجت نشته ججان وای زمون قران ته حاجت نشته باچایان وای زمون قران ته حاجت نشته افسران وای زمون قران ته حاجت نشته هدن هدایت قران کریم نه معنی به تغل هدا من غیره یضله الله چا چولټو هدایت به د قران نه نو الله به خطا کینو هدن قران هدایت ته خدا الله نه سیوا نه دی الله باندې ډیر ګران دی چې کوم بنده کې زده او عناد یو د قران نزان موړي صاحب نو غلې الله نه ورکي نه ورکي غلا چې کوم کې انابتي د کور نه دوه قدم راوالي قران کریم ځان سره پترخ کې نیولې نارینه وی او زنانه وی الله دې هر قدم د نیکه تل کې واسي او قران کریم لرا رواني زما د الله کتاب ویل کیږي د الله کتاب ته وګ دما الله وی دک کدا چې زړه د عینان نه ځان تکو پاک کو او انابت پکې څه شو پیدا شو محبت پکې پیدا شو نو دل ورکوما دله ورکوم چې ستا قران خوخ نیوي نو الله دې له نه درکې خپکی ګما دا الله نه دا خپل کتاب څه سیوا نه دی هوت کې وای کنه انلزمکموها وانتم لها کارهون خانو دا مسله د توحید در پوری درو ته پو او تاسو دې دل ربط غنون کیي تاسو دې خوخه نه او زه دې در تپما تاسو سیوا نه زمانہ قران د الله نه سیوا نه دی هدن خو للمتقین د پاره دا خلکو چې غي ځان بچ کی د زړه او د عینات نه زد پکې نوی عینات پکې نوی نو غي لال الله الله ته آ کی پر شوی پر آوی کې پر شوی رومي وای کنه ته ا کی پر شوی ته شرای شنو چې ډک شي کنه نو پر اوی کې پر شوی ګټه ځان ته راوړې نو ته ډک شي دو ګنګوټو د بورا یارانه وا پیژنې کنه ګنګوټ پیژنې ا بورا هم پیژنې ا ګلونو باندې شګری دی بورا دواړو یارانه وا یو ورځ وتا غنګوټو یشنا چکر بلګو زمون کلی ته بزو بورا وته صحیح ده نو روان چکر ل روان دي بورا غنګوټو ته یشنا دا د میخي صوبه ده ها دا چې زو ته ون خلم ماس پخین لیت ني کله وته د خری په چخې کله وته د غواغه خې د غنګوټ خدا به سره کار دی کنه بورا غریب خو نه تنگ کړل خو یار د پاره یې نو هندوی د یار د پاره غټه خوخه سکړی و اوس بورا د یار د پاره لګیا د مهنت کوي خواري کوي بس ټیک ته جی ما خامه پوری چکرو لګي بل ورځ بورا لړو غنګوټ ته وروډه وو اشنا نن به زمون کلی ته چکر لګو راځه هغه ته بالکل ارولې بنځو غنګوټ وردی مردی بدل کړه راووتو روان شو اخر مازی سور کې روان دی بورا وته وی باغ ته دن نکړل بورا وته وی دا ګولا باسه دې شنا دا دا بوی دې د خاصیت ته دا وګوره کړه دا نه چګول دی دا بل ویني دا ګلی ګنګس دی دا ویني دا رام بیل چا بیل دی دا بل ویني دا رات کی رانی دا دا بل سور ګلاب دی دا بل شین ګلاب دی دا بل ګلی بنفشه دی دا دادی دا ګلونو باندې سکی ما خام شو باغ نووتل غنګوټ وتوي دغه بورا وتوي شنا چکر خو لګي دغه ته ډیر خوله بیا زه تاسو کوم پرونی چکر خوان کړو کنه نه ني کم چکر خوان کړو پرونی چکر خوان کړو کنه نه ني چکر خوان کړو غنګو ټوتو دواړو کې چندا څه فرق نه دواړه یو شی وو بورا وته څه شي وی دواړه یو شی وی یاو په لاس کولا کو تالاشي د عالم نه خدای بندا څه چل کړه دې غنګوټ له تالاشي واغستا چې تالاشي واغستا د غنګوټ په طرف کې غټه وا د سوپي غټه ځان سره د غلو څخه کړی و نیولې وا نو هغه به چوتوي دا پلان کې ګل نو د دقه شانته چې کمونه غوټي ته سکړې و پوزا ا بل کړي و نو ګل پیړو سره نو کړي پوچې سره به نو کړي نو ګنګوټه ته د خدای بورا او ته د خدای باندې مال دې ړوچ او تازان سره غټه نیولې ده کترخ کې دې غټه راوړي کنه مخافکه ګم بیا قران سره او زړه وکولاو کې چې صدا الله کتاب وای او دا الله رب العزت په کتاب کې سدي الله حق خبره زما زړه ته کوزا کا نو بیا ګوره چې قران هدایت کوي کنه کوي او کتا ځان سره لړکی دار اوړي که د پلان کې استاد په شان دي خبرې کوي نو خو منم او که د پلان کې استاد هغه په شان نه کوي نو نه منم نو دا دا غټه دی بیا سنبال کرو بیا خپکی ګما بیا سزا مکړاو للمتقین الذين يتقون الزد والعناد چاغې د زد او د عناد د ځان څخه کوي بچ کړي هدل للمتقین عام متقی دي ته وي چې ځان د ګناهونو نه بچ کی عامه معنی دا ده چې د ګناهونو نه ځان بچ کی د وړو نه او د غټو ګناهونو نه دا غې نه ځان بچ کی هغه ته تقوا وي قران کې لوی مضمون دی نو دا چې کم دنو تقوا دا چې ځان چې کم دنو د ګناهونو نه ناغې نه بچ کی نو چې یو سړی ځان د ګناهونو نه بچ کړی وي نو دا هغه بیا هدایت ته ساجت دی چې الله وی چې قران کریم هدایت ته داسې خلکو لا چې لیل متقین چې هغه ته کمونو سدي متقیان دي نو متقیان خو سه متقیان دي دا خو ګناګارو له هدایت پکار دي منګور استاد ته د کم ځای منګور خو مې سمور نه ده نو متقی خو سه په هدایت باندې دي نو دا غو هدایت ته ساجت دي نو ما خو چې کوم مانو پر پاره خو څه اشکال نه څه مطلب مطلب دا دی چې د قران کریم نه متقی چې کم دنو هغه مول نه دی یعنی د متقی او پرهیزګارا هغه هم قران ته حاجتمن دی نو چې کم خلق هغه متقیان دي پرهیزګار نه دي هغه خو ته به طریق الاولاس دي امیر صاحب مولای صاحب حاجی صاحب طالب صاحب پیر صاحب هغه چې کمندونو قران کریم دا هغه د بارم سره هدایت ته نو زما استاد امیانو ګناګارو د پاره خو به طریق الاولا سره یعنی هیڅوک په دنیا کې داسې نشته لري چې هغه د قران کریم نه موړ شي او وایي چې زما چې کمندونو قران تاجت نشته پرهیزګار نه پرهیزګار دا غو ته مجد دی هدل للمتقین لار خودن کې د پاره د متقیانو یاد دا چې اوس په خیر په دې کتاب څه شي تقوا دار شي کنه یعنی تقوا بالفعل نه مراد بالقوه مراد ده یعنی هدل للمتقین لار خودن کې د هغه خلکو ته چې دا غي اراده د تقوا وي کدای خیالي چې د دې متقیانو صف کې شمار شما نو هغه د قران کریم را واخلي چې قران کریم را واخلي نو د تقوادارو صف کې وس شي شمار شي او په تقوادارو کې به الله رب العزت حساب کی نو هدل للمتقین نشتره او دریم هدن کامل لار خود دے لار خودن کې دے د ژوند پار دګر پار لار کې او د ژوند پار شوبا او پار څنګه کې موږ د درې نمایې تسیو محتاج یو او سلورم کدا قران کریم درا واغس نو د متقیانو صف کې بس شي شمار شي الله رب العزت بدلا استقامت نصیب کیو د متقیانو صف کې بس شي شمار شي نو دا د قران کریم مقام بیان کو دومره د لوی شان والا کتاب دی نو چې دې کوم خبره کې نو هغه سمره د لوی شان والا وی او ډیره د لوی شان والا وی مونږ کوو